د اطباق حروف لره اقوا د داسې تفخیم سره چې ډېر قوي وي د داسې تفخیم سره چې ډېر قوي وي نحو مثال به څنګه قال والعصا قال او عصا دا مثال شو نافع ابن كثير ابو عمر او روح عن يعقوب ديوي والقمر شو دلتم وحرف ويلش قال والعصا ابن المصنف د مصنف صاحب زوی وای والعصا کې الف لام د عهد ده اے الف لام عهد دي ته وای چې یو معلوم شی ته مرادي تاسو په جبه کې نو دا الف لام د عهد مراد ته نس شی ده هغه عصا کلمه ده چې په قول د الله کې ذکر شوی چې یو رب بعصاک الحجر وعصا آدم ربه فغوا فالصحيح أن اللام للجنس للاستغراق ها هغه ذکر کړي چې الف لام د جنس ته پاره ده د استغراق د پاره نه ده واوی یای دي ټول ته شامل ده هلکه زما په خبر باندې پوهیږي کنه پوهیږي ها ونه دې ګوزاراون ته روانه ها کار خراب ده شرح د دې شعر کې علما کرامو ذکر کړي لکه څنګه حروف مستفله یعنی باریک حروف باریک ویل دي د تجوید یو عامه قاعده ده دا رنګ دک حروف دک ویل دي دا یو عامه قاعده ده هر چا ته پته چې باریک حرف باریک وي او ډک حرف به ډک وي نو د حروف مستفله او متعلق احکامات اخو درته مخ کې ذکر کړ دي شیرونو کې د حروف مستعلیه او حکم بیانې او بیا لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې حروف مستعلیه په دوه قسمه دي یو مستعلیه غیر مطبقه دي استعلا پکې شته خو اطباق پکې نشته بل اتماف کا ها ویږي کنه موږ ټول څه کو نه لګاو دا خو یو خبره شو اوس دا د چې حروف مستعلیه او مثال په قاف او صاد سره ذکر کو یو قاف او بل صاد سره ذکر کو نو پدې کې یو عجیب نقطه ده لکه حروف مستعلیه خو ودی مخامخ شه ماته لګ مخامخ کی هغه ست راجم شوی یې کنه بس نشم ویلې دل ته خو بوره سوسې ها ځکه د باندې بجلیم باندې شي المنح کې مولا علی القاری سے به نقطه ذکر دا دا دا قاف باوجود د دینا چې په منفتحو کې حروف منفتحه څه ته وایي د حروف مطبقه نه علاوه شي په منفتحه او کې د ټولو نه زیات ډک کوم یو ادا کیږي صاد ادا کیږي لیکن بیام د دې تفخیم دا دغه ادا کیږي قاف په منفتحه او کې د ټولو نه زیات ډک کم حرف ادا کیږي قاف خو بیان دا د اغا حرف مستعلی صاد سره د دې ډکواله مقابله نشي کوله چې هغه په ټولو کې کم تفخیم والا د په اطباق کې په اطباق کې ټولو کې کم کم ده صاد ده او په تفخیم کې ټولو کې زیات کم دی په حروف منقطعه او کې یادو تفخیم د حروف منقطعه او کې قاف ته نو قاف کې کو صبرم تفخیم زیات دی او په سواد کې صبرم اطباق کم دی خو بیا هم د غسواد د قاف د سواد مقابله نشی کولی اولی سوات کې کمی دی هم سته بګې ګان نو دې کې در لدې دا خبر هم ذکر کړي چې غره مطبقه مطبقه دي مطبقه مطبقه دي او بیا د حروف مستعلیه او مراتب عامه درته ذکر کړي چې مراتب څنګه دي په کوم ترتیب دي قاعده کې در تر روانم دي چې په سورت نمل کې احاط تو راغله راغله احاط تو په سورت مائده کې بساط تراغله په دې کې د طا د صفت سرګن کړ دا خبره مې درته کړې مو او د دې وضاحت به په قاعده کې کوم ان شاء الله که ژوند او علم نخلق کوم کې اختلاف ته خلف چې آیا په دې کې به د قاف دا دکواله باقی پریدو کنه به پریدو که باقی پریدو نو داسې بشي علم نخلق کوم کنه پریدو علم نخلق کوم ستاسو مصباح کې صرف نخلق کوم دی ادغام تام دی او شاطبی کې بیا دوه طریقې دي الم نخلقکم او نخلقکم خدا سي باندې کې چې الم نخلقکم هغه صریحي غلطي ده ادغام خو پکې خامخاشتا او آیا تام نه کرا قص ده نو سو کوئی تام ده سو کوئی ناقص ده دواړه صحیح وای اختلاف واقع د اهل ادا او د مشایخونو په صفت د اسباق د استعلا د قاف کې بالم مخلوق کوم چې دا بس وکړه وی والاول دا اول چې کوم دی بقا د قاف صفت اے لق لق کوم دا اول چې کوم دی دا مذهب د مکی سیب دی او دا دویم چې کوم دی دا مذهب د دانی سیب دی ومن والاه قیاساً او روایتاً دا څه شی دی؟ دا صحیح دی. شاطبی صاحب دې ته التفات نه دی کړی. هغه به تاسو ته شاطبیه کې راشي دا یو خبره شو دا لم نخلقکم خبره تاسو واورید بیا فبسط بسط او احط کی ادغام دی په دې دوه لفظونو کې تفصیل دا دی تا ساکنه دا داغه نه پستا راغلی دا هې او ط او ت د یو مخرج والا حروف دي ط او ت د یو مخرج والا حروف دي او قاعده دا ده چې مثلین او متجانسین جمع شي او اول پکې ساکني نو د اول ادغام په دویم کې کیږي ادا ادغام په هغه وخت کې کیږي چې مدغم فيه د مدغم نه قوي وي یعنی دا دویم حرف دا اول نه قوي وي اوس که چرته دا اول حرف قوي وي لکه دلته توا قوي ده تانا اوس بس چل کو ادغام لکه چې دا دویم قوي وي اول لکسي کمزورې نو د کمزور حرف ادغام په قوي کې صحیح کیږي او کنه اولنې قوي د مدغم مدغم فيه کمزور دی نو کمزوري حرف کې د غټ حرف ادغام بیا مسله جوړای کنه دلته دغه شان چل شوی نو دلته کمزور حرف د تا او پاغت ده نو تا ته وای ادغام بکې غو ناقص بکې تام با ادغام بسکه دا څه بنوي چې احدت او بسطت ها ما انا بباسطين دا د قران دی آی آی آی چرته دی اهل قران سوکشته د سم قران وای تاسو یې کنه هله بدر له بوخ کې خو چې د قران د رموز نه خبره د قران د صحیح الفاظو نه خبره او د چا غلط قران واورې کنه په دې زړه بدر له دومره غټي غټي پولې او درې لکه اوس په غواګانو چې کې مودري خبره پوه شئ کنه خدا خو چاله پته یې کنه چې سي چې چاله پته چې قران ویل داسې په کار دی او دې داسې وای دا غلا غوسم ورزي هغه خاندام کله کله ورشي جړام کله کله ورشي پرېشان هم شي، یو خوا د غټ پټکي له ګوري او د کتابونو مکتبې له ګوري او بل خوا سورې فاتحې له هم ورسره ګوري چې هلکه دی خو د دومره غټو غټو کتابونو نومونه اخلي چې هغه بعضې مولیا پکې وایي سل جلده کتاب دی ما سره ما سره دوه سوه جلده کتاب دی ها قرآن یو جلد کې راغلی د هغې سورې فاتحه دی نه شي ویلی څوک کافر کوي جنت تر وباسي څوک جنت کور نه کوي نن سبا د مليانو خپل کیشته دي سری کیشته دي وې دي کیشته له تور وخت د نوح عليه السلام کیشته ده تا ته بنجات ملاوش هغه دې کیشته له غرق بشي الله په فضل او کرم سره تاسو دې مدرسې تراغلي یې څومره وخوشو جګړه مو درته لیدلي د یو مشر پسې مو بد رد اوریدلي د چا د مشر سپکاوی مو اوریدلی دي ته اسلام وو نن سبا طالبان دی غول د مشرانو بیزتی کوي غټ غټ علما تاسو علما چې غي نوم هم به ودته غسل خني اتی اولی بیزتیو کې ستا ډله کې فارم نه ډک کړه ستا د ډلې نه دی د جنتی استاد ډلې نه دی نو مسله جوړه ده موږ الحمدالله ډلې ملې نه منو چې چته مسلمانې به زموږ سي روري تاسو هم داسې نظریه جوړه کړئ ځان ته ونه که په ډله کې ور شامل شوي بیا به درنه افراط او تفریط کیږي د خپل مولا غلط ته جواب لټه د خپل ډلې څومره غلطیانې دی هغه په پټه د بل باندې به راړې بس وای چې ته مسلمان د زمارور د الله موږ د دیني مکلف کړی چې تری فلانې ډله کې شي او چې چرته مسلمان د کده تبلیغي په شکل کې دی کده دیوبندي په شکل کې دی کده اهل حدیث په شکل کې دی کده بل یو ډلې په شکل کې دی او چې صحیح معتدل سره د څه شي دی زمارور دی وجه مجه به درته مليان ډېر روباسي خو په ډلو کې جرګه نه شي ارګ به شي ونه دې په خبره لږ نصیحت نو تاسو خپل کار دی ها تاسو نو خپل کار دی چې څه کوي حضرت نو یا په مخوخه موږ دا غوايو چې امت ته د اتفاق ډېر ضرورت دی نن سبا یو صحیح مسلمان باندې که تکلیف رالو کنه موږ وایو الحمدلله دا الحمدلله موږ ولې وایو زما ډله کې نه ده د مسلمان خو زما اے هر ډله دومره د دې حال کې راځي هر ډله دومره د دې د حال د اې د مدرسې ته ډکیږي یو ډله دومره ده نو چې صرف یو ډله په حق شي نور ټوله په باطل یعنی ساغه په حق شو نور ټوله په باطل نو به دا جنت ته زموږ مدرسې هم رہی نو صرف ساده وکی ګرځي را ګرځي جنت کې تا ته پته چې د امت بس مر صفونه او په جنت کې د الله پیغمبر دومره یو دروازه ده چې اسمره مزلو کې په کلونو منزل وکړي نو هغه پلنوالي ته نه رسي او یوه ورځ به داسې راشي چې هغه دروازه به اوازونه کوي د وجې د ډېر ډکوالي نه دومره جنتیان به دننه کېږي جنت ته ستا د ډلې پکې سره پته نه لګي دومره مسلمانان څوک تبلیغ والا نه مني تبلیغ والا چې دوی نه مني نیم جنت وځي ته درکو په مخه دغه ټولو کې زیاتې دي کنه نو دا مصیبت د ځان نو بس خپل د دین کار کوي خوشاله زندگی به تیر وای چې په ډلو کې شوي کنه نو بیا به کنځلې کوي بده ردی به وای ستا مشر ته خلک بده وای ته بداوي نشي تا ته که څوک په حدیثو کې وای کنه چې په حدیث کې راغلي چې امیر صاحب په معنی او په حدیث کې راغلي اکم امیر دی دا نن د معنی امیران یاد دی خچ ته حدیث کې راځي امیر به منم نو امیر خدا بل ډلې هم دی دا کوم حدیث کې راغلی چې دا به منی او دا به نه منی څو میران دي څو ډلې دي په څو ډلې دي کنه دي کوم امیر ومنه حدیث کې غراغلی چې امیر به منی کوم امیر ومنه په خبره نه رسیدي هر تړې امیر دی څه شی دی اے اول قوی دی ضعیف ته دویم قوی دی اول قوی دی دویم ضعیف دی نو دی وجنه ادغام ناقص وي علم نخلقکم کی چون کې مدغم مدغم فيه دومره قوی نه دي څومره چې په احطو کې د دې وجه نه ادغام کامل هم جایز شو احطو کې طا ډېر قوت والا ده که په نخلقکم کې قاف ډېر قوت والا ده طا قوت والا ده نو د دې وجه نه الته صرف ادغام ناقص ده او دلته قاف قوت والا ده خو دومره نه ده نو دلته پکې در ادغام تام هم جایز کو چې ځا ادغام په کتام هم شو څه شو دواړه درته دی وجنه سکه جائز کړي دغه کې یو سوال دی کله چې د دې خبرو او د دې بحث تعلق د سره دی د ادغام سره دی نو ناظم سے داول دې ځکه ځکه خو د ادغام ذکر نه دی د ادغام د بیان زه خدا نه دی او د دې تعلق د ادغام سره دی نو ناظم سے داول ذکر کړي جواب دا دی دا د دې وجه نه ذکر کړ غالبا د مقصد دا دی چې د دې توان په هیڅ حالت کې صفت د اطباق لري کیږي نه برابره خبره ده که د حرف مجانس سره ادغام ولې ونشي مجانس معنی چې دواړه به یو مخرج نه ادا کیږي نو د دې کې دا ذکر د تخصیص د عبادت تعمیم مخکې دا خبره وکړه چې دا صفت د اطباق سرګن کا صفت اطباق سرګن کا او دې ځکه دا وای چی غوره بعضی وقت کی څه شی دی ادغام هم کیږي نو بیا به صفت د اطباق سکه څرګندې ده صحیح شو دویم سوال دلته دا دی فرضت فرضتم دام د احد په شان دي هغه ولې ذکر نه کړ لکه د ذکر کړ کنه بسطت او احط نو دا سي فرط او فرطتم دي او ولې ذکر نه کړ او د اتبه ولې خاص کړ نو د دې وجه وې دا کې دي شي چې په فرطت کې اظهار لګ مشکل دی ځکه فرطت کې دا وبين الإطلاق من أحط مع بسطت دا ذكر الأحط أو بسطت والغلف بين أخلقكم وقع نشي ویل شي هم څه بیا به ویل شي اح بس او نور کیسه مې درل کړې و چې څو کوئی سین ته جوړي چې څو کوئی سین ته جوړي بس اولنه ها دا خو به پاتو او څو اولنه